هغه بیان کړ چې په سالم کائنات کې یوازې انسان چې دی نو هغه مکلف دی د انسان د اعمالو حقیقت هغه بیان کو چې د ظاهري اعمالو حقیقت هغه دا دی چې دا د باطینی کیفیات سره متعلق دي دا غي تفصیلی بیان وکړو اوس اسباب د مجازات ذکر کړي چې کله انسان مکلف ته او ذمہ دار دی نه دله د د اعمالو بدله ورکول کیږي ذکر د اسباب د مجازات ته پس د اسباب د تکلیف نه اولنې مبحث چې دا دا اولنی مبحث اخیره باب دی اولنې مبحث په دې دوه خبرو کې وو اسباب التکلیف والمجازات د باب تمهید جزاء او مجازات د دې مطلب څه دی لکه څنګه چې مخکې دا خبره بیان شو چې په دې ټول کائنات کې مکلف چې دی او ذمہ دار چې دی نو هغه انسان دی دا خبره خود به خود واضح شو چې په دې ټول کائنات کې چې د عملونو بدلې ملاويږي نو به انسان ته سکیږي ملاويږي د دې تفصیل داسې دی دا انسان چې څه کارونه کوي انسان لګیاوي په دې دنیا کې کارونه کوي چې د انسان کې یو صفت نیوي پیدا شوه نو تراغه پوری دا انسان چې دی نو په خپل کار کې مهنت هم نه کوي او دا انسان چې دی نو په خپل کار باندې قرباني هم نه ور کوي دا زنانه ني جنکای چی دا چې واده شي کنه نو دای د خاون کور ته د خاون کور وي خپل کور ته نه وي تر ډیر وخت پورې وای تا کاراو چې د جګړې خبره راشي کنه نو خاون ته وای تا کار هم څه خوشحالي ونه دي او کله ورته وای چې تاسو کار دا چلی او مون کار دا چلی ګینې نو لکه ډیر عمر خودل ته خاون کړي خو د پلار کور ته حق شانتي سوی خپل کور وي او دې کور ته سوی پردې کور وي د خاون کور ته تاسو کړه دا سو تاسو کړه دا سو چې دا سو وخت تیر شي کنه د دې وجه نه دا خزه چې دا نو د اول ورځو کې دا جګړې مګړې په دې کورونو کې سي زیاتی دا چې ډومبه ډومبه واده شي کنه دا خپګانونه مبګانونه او خپه لاړه او رااله او دا د دې وجه نشي دا د کور ته خپل کور نه وي نو په دې باندې قرباني نه ور کوي چې ورته سکاره والا کینو داسې بس داغه غونته کې کوي روان روان غونته کې بس ځان پې نه سکی خلاصي دا غیر وجه نه مسلې پیدا کی چې کله زوی زامن داسې لګلوی را لوي شي کنه او چې زوی له پکې وادو کی کنه او یا دا کور کې دیوال وي کامیاب شي خپل مقصد کې شي کامیاب شي کور کې دیوال وي یا جدا شي نو بیا وي مونږ کرا دا چل له مونږ کرا دا چل له نو بیا وختیم پاسي بیا وړول هر څه کوي او کور کې ټول کارونه ځان مړ کی بیا بیا دې کور ته سوي خپل کور چې خپل کور وای نو کار څه شي برابر شي خو چې خپل کور نه ویل نو کار نه برابرېږي د انسانو عملونه چې دي دا د کې الله یو قدرتی صلاحیت چول لري یو کاری پرس کا یو سړی دی د واده وکړو خزه وکړه بس یو پیرا وسره ملاو شو خپل نفسانی خواهش او غي پوره کو دا غینا علوق شو د د بچیو شو بچی نه همیاشتې لس میاشتې خزه په ګډه سکو وګرځاو بچی پیدا شو د دې بچی د پاره خزه سوره قرباني ورکړي او دا بچی دا پلار سوره قرباني ورکړي هر قسمه مشقت د دې بچی د پاره سکي برداشت کړي ولی دې بچی ته خپل بچي وي ته ته وي خپل بچي دا زمونږ بچي دی که حقیقت کې وګورې نو د دې په کې څه کار دی دی لکه دې بچی کې څه کړی دی یو ځل چې ما کړی و دا غي نو خدای پاک دې له بچي ورکو که ظاهری نور اسباب وګوري د نور اسباب د خلو وګوري نو د انسان نډیره سیوا ده انسان په کې دومره داخله نشته دی خو د دې ظاهري نورو اسبابو داخله په کې څه ده ډیره ده خو چون کې الله تعالی په دې انسان کې دا قوت چولې دی چې دې دې کار تخپل کار وي نو دې بچی د سو وي خپل وي نو د دې بچی پرورشم کوي د د لپاره تکلیف هم سکی برداشت کوي بیا چې دا بچي سکی نو خپل کار غني کدا بچي کومه ګټه کوي نو هم خپل ګټه سکی غني داوا پم کوي چې دا زما دي د بچي غار سم خپل غني دغه قوت الله تعالی په دې کائنات کې په حضرت انسان کې خېره دی په بل چا کې نه دی یو بل مثال کبدي کائنات کې دا ټول لګیا دي دا نورم لګیا دي په دې کائنات کې سپوږمیم لګیا ده په دې کائنات کې باران هم دی وریځیم دي زمکه هم ده خاوره فضا هم ده هوا ده اکسیجن دی دا ټول د دنیا تعمیر کې لګیا دي خو کله دې په نظام کې سغون ته کې ګړبړ راشي کنه نو دا ټول سيزونه تانه پچا لګي په انسان لګي دا نورو موي دا تا دا سګړي دي سپوږمې موي دا تا دا سګړي دي ټول تانه چاله ور کوي انسان لور کوي او کچرته په دې نظام کې خوبیم شي راشي نور په بریت نه تاوي او سپوږمۍ به بریته نه تاوي انسان وای دا د حضرت چې کمنو کمال لري انسان هغه خپل کمال سکی غني دا قوت الله تعالی په شا کې چولې دي په انسان کې چولې دي ډیر چې کمندونو ظاهری اسبابي انسان چې کم یو عمل کوي کم یو عمل کوي په دې عمل چې د عدم نه وجود تر او باسي په دې کې چې کمندنو داخله د ظاهری نور اسباب د انسان نړۍ را د نور اسباب داخله د انسان نه به کیسه وي ډیره چې او شی چې کمندنو د عدم نشه تر او باسي وجود تر او باسي خو سره دا غینا د انسان داخله به کې معمولی وي لکه مثال ډرایور ګاډي بوزي ډرایور څه بوزي ګاډي بوزي ګاډي کې ټایرو نشته کې نشته انجن پکې دی په انجن کې پرزي دي معمولی غونتکی پرزي هغه خراب شي ځکه نه ډېر چابه تا وي زید اکسلیټری وای ډیر دی کی وای هر سری دیو کی هغه پرزا چې پرس کا معمولی غونته کې داسې یو سوچ وتلې ده داسې ډیر ځان ملکی سسو پورې هغه ټچ نه شوی نو د انجن روانولې نشي خو سره دې نه چې ګاډي روان کې وچا روان کو ډرایور روان نسبت بیا هم چاته کی انسان ته کی نسبت انسان ته کیږي دا ولي د دې د وجنه چې د په انسان کې یو قوت ته چې هغه قوت ته قوت ارادي ویل کیږي د بس د دې کار څه کوي اراده کوي مرید او اراده کون کې څوک ته انسان دی دا غي د وجنه د د کار نه بل کار پیدا کی به دا غي نه بیا بل پیدا شي دا غي نه بل پیدا شي لکه دا یو انجن مثال لې د چابي تاو کې د چابې نه انجن سٹارټ شي انجن سٹارټ شو د چې کمونه خپور کې د خپې نه ټیر څه شي روان شي دا ټیر هم روان دی د دې کار ظاهری بلا اسباب دي بلا څه دي اسباب دي خو هغه ظاهری اسباب دا غي چې کمونه قوت ارادي نه قوت ارادي چې ونه عادت چاو د انسانو قوت ارادي د چاو انسانو په دی وجہ په خپل دا انسان دا هر کار خپل غني وې دا څه دی زما دی او زه سبق وي نو په دې سبق کې نورم ظاهري د بل اسباب دي پرس کا کدا رز نیوي زمونږ دا چې آرام د طریقه دا دا نیوي دا نور او سپوږمای د دې دا کشمکش نیوي خوراک او اوبو او اکسیجن او دا سيزونه ظاهري نیوي نو مونږ ټکم کولای نشو بلا ظاهري اسباب دي هغه کنه وینم موږ سبق نشو ویلې خو بیا موږ وایو سبق موږ وی چې کله موږ کار خپل وګڼو نو په خپل کار باندې انسان قربانې مور کوي پرس کې انسان خدمت کوي د دین خدمت کوي د د صرف سوا اراده وا صرف سوا اراده وا نور کارونه کیږي خود دې چې کمندونو پاغي خدمت باندې ماین شي دا غي د وجنه چې کمندونو په دې قربانای ورکي حتی کده مړ شي نزان سګني شهید غني او خپل سعادت غني چې زه په دې کار کې څه شوم کامیاب شوم او مړ شوم خپل کامیابی چې کمندونو غني دا د دې انسان په دې کائنات کې خصوصیت دی د دې وجنه چې د اراده لرله او د چې کمونو اختیار غنو نو د د د اعمالو بدله شته د د اعمالو شته ظاهری مشته د یو عمل نه بل پیدا شي لکه یو سبقیات کې نو بل بدر تس شي آسان شي چې بل یاد کې بل بدر تس شي آسان شي نو په دې دنیا کې د عمل نتیجه شته په دې دنیا کې د اعمالو سشته دي نتیجه شته دي د دې دا نظریه د انبیای کرامو ده چې د انسان اراده وا د انسان د ارادي او د اختیار د وجه مکلف شو څه شو مکلف شو ذمہ دار شو دا غي د وجه نه د اعمالو بدلی دي د دې د وجه نه د تویل کیږي چې دا خپل اراده په صحیح طرف سکوا اړوه په غلط طرفه ماړوه دته د صحیح او د غلط چې کمندنو په نشاندهي وشو چې صحیح دادی غلط دادی د انبیو دقه سو تعلیم د انبیو په مقابل کې دویم قسم خلق دي چې هغه د کمندونو ماده پرست ویل کیږي فزکس عالمان وتویل کیږي تاسو چې ته هدایت الحکمت کې الفن الثاني یا قسم الثاني تبعیات ته کې شی دی غوته وای د تبعیات عالمان دي هغه ته فزیکل عالمان ویل کیږي میټرلیزم والا ماده پرست هغه دا انسان د نور کائنات په شانتي د مادي یو شکل غني چې هغه ماده د غیم یو کارونه کوي دیم یو کارونه کوي د دې انسان او د دې نور کائنات مقابله ده نور کائنات څه ده قابله ده کله انسان چې کومو فتح عمومي نو په خپل مقصد کې څه شي کامیاب شي او کله دا نور سيزونه چې کمونو فتح عمومي انسان چې کمونو شکست شي اوخري نو هغه انسان لس امتیازي شکل په دې کائنات کې نه ور کوي هغه د خپل اعمالو چې کمدنو موجد او د خپل اعمالو مرید او اختیارمند هغه نه لري بس ودا یو ماده ده او د مادي په ذریعه دا کارونه سړي کیږي مادي د وجنه دا کارونه کیږي ناغي انسان په دې کائنات کې خصوصي تور نه غني اسلامی تعلیمات د دینه خلاف دي او د دې دا خبره چې کومه ده دا د اسلامی تعلیماتو نه صدا خلاف ته د آسمانی تعلیماتو نه د انبیاو د تعلیماتو نه صدا خلاف ته الله تعالی انسان له یو جوهر ورکړی دی د دې مثال هغه چې کمندنو داسې دی اوس ګوره دا فرشتي چې دي فرشتي نو هغه هم د ګناهونو نه ځان سکی بچ کی او هغه هم نه کوي کوي لا يعصون الله ما امرهم د ګنا نه ځان بچ کول شو کنه او يفعلون ما يؤمرون نیک اعمال کول شو سره د دین هغه ته چې کمونو جزا نشته هغه له جزا نشته مجازات هغه له نشته دي انسان چې دی انسان د ګنا نه ځان بچ کې او نیکی کوي نو انسان چې د ګنا نه ځان بچ کو نو په ځان بچ کو نو په دې ولوم څه ده نیکی ده ثواب دی ولا بدله ولا الله ورکی او چې د بدن نه ځان سکو بچ کو نو په دې ولوم چې کم نو دغه نه د نیکی او وکړه نو په دې ولوم الله تعالی ځان نیکی بدله سکی ورکی د دې وجوم دقه وا د فرشتو عصمت غیر اختیاري دي او د انبیا او عصمت اختیاري دی او انسان چې د ګنا نه ځان بچ کی کف نو داسې شي دی اختیاري دی دته چې کمونو رکاوټونو موجودو سره د رکاوټونو نه د ځان سکو بچ کو سره د رکاوټونو نه ځان بچ کو د دې د وجنه انسان چې کمندنو هغه ته الله تعالی بدلا ور کوي او فرشتو ته بدلا نه ور کوي اوس موږ عام تور وایو چې باران څوک وری الله وری کنه وریځ څوک راولي قیامت په څوک قائمي الله قران مجید چا نازل کړی دی الله ولې قران مجید چا نازل کړی جبرئیل دې کوم طرف ته بوته باران څوک وری نو میکائیل چرته بوته قیامت الله رب العزت قائمه اسرافیل لسی تابوت شپېلې خو باغه وای خبره باندې پوه شوې کنه اوس کدا سي کارونه په انسان په باره کې وشي لکه اکسیډنټ ته هغه وشو نو خان انسان مجرم کیږي او اسرائیل سړی نه روخ والی په مرای ولا ګوتی کیږي هغه هیڅ نه ونشي اسرائیل څومره خلک اسرائیل څومره خلک وجه او اسرافیل به څومره خلک وجني په یو شپې لای باندې هغه ته هیڅ نشته او که انسان چې کمندونو یو سړی ونه کتر اخلاص کو نو انسان لسه دی مجرم دی ولی وجه دقه ده فرشتي په خپل کارونو کې هغه مزاجن د قشان جوړي دي لکه ریبوټونه دي ای جوړ د قشان دي انسان چې کم دنو هغه د قشان جوړ نه دي هغه استعداد دی په انسان کې څه شي دی استعداد دی هغه استعداد استعمالولو کې دی مختار دی د دې وجنه د انسان د کارونو نسبت انسان په خپل ځان ته کوي نه نه چې موږ ته کو په خپل ځان ته سکی کوي د جبريو مذهب طبيعي طور د انسان د مزاج نه خلاف دی دا انسانم چې کم دنو دا سنو چې ګینینو زه مجبور سیمه ما حزم دې چې په خپل ځان لکینی نو هم ځان مجبور نه غني نو د جبريو مذهب چې دی هغه د قران او د سنت نه چې کمونوم خلاف ته د مزاج د انسان نم څه دی خلاف دی نو چون کې د انسان چې دی دا یو قوت الله تعالی دل ور کړو چې دې چې کمونو د خپل کارونه خپل غني نو چې خپل یو غنل دا غي د وجه نه پیدا قربانای مور کوي سخت پم سکی برداشت کوي نو د دق کې د وجه نه دل چې کمنو الله تعالی چې الله ولکم اختیار او طاقت ورکړو هغه د الله په خوخه استعمال کی او که په ناخوخه استعمال کړو د تداغي مناسب بدلی سکیږي ملاویږي نو دا باب چې کمندنو په دې کې قائمي چې اسباب د مجازات ذکر کړي دا او تمهید الباب دریم نمبر کې خلاصه د باب د مجازات چې کم دنو دو اسباب ذکر کوي شاه صاحب دو اسباب ذکر کوي غټ یو چې کم دنو هغه راځي کیږي انسان ته او دویم چې کم دنو تاثیر د فرشتو دی تاثیر چې کم دنو د فرشتو دی نو دا دوا اسباب شاه صاحب چې کم دنو بیان کی دا غي وضاحت کی او دویم شاه صاحب چې کمندونو دی اسباب او ترکاوټونه ذکر کړي چې دی اسباب او ترکاوټونه راضی مانع چې کمندونو دی اسباب ته راضی هغه هم چې کمندونو شاه صاحب ذکر کړي اول شاه صاحب دا دوا اسباب د مجازات چې کوم دي دو سببونه هغه ذکر کړي چې علم ان اسباب المجازات مجازات خو بای مفعالی صيغه ده د بای مفعالی صيغه د دې وجه نه راوړي ده چې دا انسانم سور کینو هغه طرف نو تم څه شي شي ملاو شي دا انسانم څه کی ور کی نو چون کې دا معاملې د لین دین ده عمل نو ډیرو ځایونو کې جزاء من جنس سوي عمل لکه زنو روایتونو کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچول الله به سوا چی پرده چا چې د مسلمان نه غم لري ک الله به غم سکی من قرب یوم القیامه کنه الله به څوک چې د مسلمان مدد کوي الله د هغه سکی مدد کوي دې ته جزاء من جنس چا چې مسلمان له جامه واغستوله جو مسلمان له جامه ورکړه الله رب العزت په د قیامت شین لباس کی واچي د جنت شین لباس واچي چا چې جمعات کې بل بل کا الله بوله قبر سکی منور کی چا چې جمعات کې پوړ واچو الله رب العزت په د قیامت کې چې کمندونو شین لباس سکی واچي چا چې دنیا کې جمعات جوړ کو الله بوله په جنت کې کورس کی جوړ کی جزاء من جنس عمل نو مجازات د دې وجنه ویل کیږي صيغه د بای مفعال چې راوړي د دې وجنه چې سه انسان ورکی واپس کول الله تعالی سکی بدل ورکی نو ان اسباب المجازات اسباب د مجازات چې دی وین کا صورت اگر کډیر دی خو ترجو الی اصلین د دې اصلونه چې کمونو هغه سودي دو دي احدهما یو دا غنه